د جاهلیت مسایل په دې خپرونه کې د جاهلیت په هغو مسایلو ژور بحث کېږي چې الله جل جلاله ترې منع کړي یو په دې مسایلو کې ټولو نه خطرناکه او سخته خبره هغه دا ده چې سړی په نبي علیه السلام باندې د زړه نه ایمان را نه وړي کوم کتاب نازل کړی و، کوم شریعت یې وله ورکړی و او کوم نظام باندې یې امر کړی و چې دې نظام باندې به تاسو عمل کوئ، په دې به چلېږئ، دا به د خپل د زندګۍ دستور او قانون ګرځوئ، دغه خلکو د هغه کتاب په بدله کې، د هغه دین په بدله کې جادو او د سحر کتابونه راواغستل. او د الله رب العلمین دا قانون، الله رب العلمین دا نظام دی شاته وغورځوو لکه الله رب العلمین دی باره کښې په سورة بقره کښې فرمایي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر الله رب العالمین په دې آیتونو کې دا خبره بیانوي وایي کله چې دوی ته رسول ورغی او ده سره یو تصدیق کوونکی کتاب هم ورسره موږ د هغې په بدله کې او د هغې په مقابل کې او د هغې په ضد کې موږ نور نظامونه ځان ته جوړ کړه الله رب العالمین چې موږ ته یو شان حکم کړی و موږ وویل چې نه داسې حکم نه داسې حکم کول په کار دي او عزتمندو تاسو ته پته ده چې د الله رب العالمین دا قرآن کریم د دې په باره کې به نبي به چې کوم دی د الله رب العلمين په دربار کښې به شکايت کوي او عرېضه به کوي وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا د هجران د قرآن کریم مختلف معناګانې دي دا معنی هم د قرآن کریم ده چې قرآن کریم نه لوستل نو موږ او تاسو هم د الله رب العلمین دا دین هم شاته وغورځوو، کتاب مو له شاته وغورځوو، دې بدله کې موږ او تاسو چې کوم دی ډیموکراسي او جمهوریت دا هم را واخیسته، همدغه شان نشنلیزم، کمیونیزم او دغه شان دا نور نظامونه چې کوم وو دا هم را واخیسته عزتمندو او د الله رب العلمین کتاب هم شاته وغورځوو، نو دا د هغې جاهلیت والا کار هم دغه و. ډلې به چې کوم دی ځان ترې نسبت کوو تر دوی چې د نن سبا دا هندوان چې کوم دی هندوان دوی هم ځان ته نسبت کوي وایي چې موږ د ابراهیم علیه السلام وسلام د هغوی په طرز باندې روان یي نو خپل دین نسبت به باطل دین هغې نسبت به پیغمبرانو ته کولو دا د جاهلیت والاو مسله وه هغې کار او اتلسمه مسله عزتمندو هغه دا وه د جاهلیت والاو چې دوی به ځان خو به منصوبه مشر یو کس ته یو نېک سړي ته یو پیغمبر ته د ځان منسوبو خو لیکن د دی د ځان منسوبولو او عمل کولو تر منځ به تضاد و ځکه دی به لکه مثال یهودیانو نصرانیانو دی به ځان ابراهیم علیه السلام وسلام ته منسوبو خو لیکن د هغه تابعداري به یې نه کوله ځکه ابراهیم علیه السلام دا خو حنیفا حنیف په توحید باندې کلک ولاړ او یهود او نصارا دوی په توحید باندې کلک ولاړ نه وو لکه نن سبا زمونږ او ستاسو زمانه کښې د اهل سلول ملایان چې محمد بن عبدالوهاب رحمه الله او د هغې مسو ته ځان منسوبوي خو لیکن په طاغوت باندې کفر کول او د طاغوت په خلاف باندې جهاد کول نو دا دوی بلکل نه مني عزتمندو دا په عمل کې نه راولي، بلکې د صلیبیانو سره دوستي کوي او د مجاهدینو او د مخلصینو مجاهدینو په خلاف باندې دی جنګ کوي او کافر په دې باندې تېزۍ عزتمند و. همدغه شان د دې آل سلولو کردار داسې دی لکه روافظ چې دوی ځان علي رضي الله عنه ته منصوبوي او د حسین رضي الله عنه د محبت دعوه کوي، خو لیکن په عقیده کې عبادت اخلاقو کښې د دی تابعداري نه کوي نو دې وجې نه صرف په دعوه باندې کار نه کېږي عزتمندو دعوه چې وي دعوې پسې روسته چې عمل لۍ عزتمندو دا خبره باطله وي من ادعا قولا بلا دليل څوک چې یو دعوه وکړي او دلیل ورسره نه وي نو دغه دعوه چې کومه ده عزتمندو دا باطله وي نو دی به ځان منسوبو هغه خلکو ته خو لیکن د هغې صحیح تابعداري به یې نه کوله له دې وجې نه موږ او تاسو ته هم په کار دا دي چې هغه د جاهلیت والاو کارونه او د هغوی خویونه موږ او تاسو ونه کړو بلکې ځان همدغه شان نبي علیه الصلاة وسلام ته منسوب کړو ځان اسلام ته منسوب کړو او بیا په دې اسلام باندې صحیح عمل وکړو اسلام باندې صحیح عمل عزتمندو دا په دارالکفر کښې نه شي کېدلی دا په صرف او صرف دارالاسلام کښې کېږي بيا دارالکفر او دارالاسلام د دې معنی هم پېژندل په کار دي لکه بعضې اکثره مسلمانان هغه دا نه پېژني هغوی وايي چې وګوره پاکستان دا دارالاسلام دی څومره مسلمانان په کښې اوسېږي افغانستان دارالاسلام دی څومره مسلمانان په کښې اوسېږي سعودي حکومت دا دارالاسلام دی سعودي ځکه څومره مسلمانان په کې اوسېږي عزتمندو دا د دې تفصیل ځای نه دی خو لیکن دارالاسلام او دارالکفر مختصر خبرې دا د تعریف یې دا دی چې دارالاسلام هغه ځای ته ویل کېږي چې هغلته قانون د اسلام وي حاکم په هغې کښې قرآن او حدیث وي نو دا حاکم په پاکستان کښې قرآن او حدیث نه دی عزتمندو د پاکستان قانون دی د لارډ میکالې قانون دی اوونیس سوه بهتر قانون په پاکستان کښې نافظ دی او افغانستان کښې د افغانستان اساسي قانون کفري قانون دا نافظ دی او په سعودي کښې هم کفري قانون دی عزتمندو نو دارالاسلام دې ته ویل کېږي چې هلته حاکم د دالله رب العالمین شریعت وي اګر که د دې ځې پنځه نوي فیصد خلک دا کافر وي او پنځه فیصد خلک یې مسلمانان وي خو لکن نظام چې اسلامي دغه ملک ته دارالاسلام ویل کېږي او چې نظام کفري که په دې کې پنځه نوي فیصد خلک مسلمانان اوسېږي او پنځه فیصد په کې کافر وي خو لکن چې نظام یې کفري عزتمن نو دا دارالکفر دی د دې نور مزید وضاحت دا ځای نه دی ژباړه، ای مؤمنانو! تاسو صبر کوئ، په صبر ټینګ اوسئ، رباط کوئ او د الله جل جلاله نه وېرېږئ، تر څو کامیاب شئ. د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی، د سهل بن سعد الساعدي رض څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي، د الله جل جلاله په لاره کې یوه ورځ رباط کول له دنیا او له هغه څه چې په دې دنیا کې دي غوره دی. د عثمان رضی الله عنه د مولا ابو صالح څخه روایت دی چې وايي ما په منا کې د عثمان رضی الله عنه څخه اورېدلي دي چې ویل یې زه تاسو ته هغه حدیث بیانوم چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دی چې فرمایل یې د الله تعالی په لاره کې یوه ورځ رباط کول په بل ځای کې د زرو ورځو نه غوره دی نو یو بنده د رباط وکړي څومره یې چې خوښه وي ایا ما خپله خبره ورسوله نو خلکو ورته وویل هو نو عثمان وویل یا الله ته هم ګواه شه. د سلمان فارسي څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي، د یوې ورځې او شپې رباط د یوې میاشتې د روژو او تهجدو څخه غوره دی، که چېرته یو مجاهد په رباط کې مړ شي نو هغه عمل به یې جاري وي چې دی په کې و او رزق به یې هم جاري وي او د قبر د فتنې څخه به خوندي وي. ابوالعباس ابن تیمیه رحمه الله وایي، رباط، په یو داسې ځای کې وخت تېرول چې نو دښمن په کې ویره وي او دښمن هم ترې په ویره کې وي، نو څوک چې په داسې ځای کې پاتې شو چې د دښمن د تمبولو نیت یې و نو دغه مرابط دی او عملونه په نیتونو پورې تړلي دي. د ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي، دوه ډوله سترګو ته به اور ونه رسېږي، یوه هغه سترګه چې د الله جل جلاله له وېرې ژړلې وي او بله هغه چې شپه یې د الله جل جلاله په لاره کې په پیره تېره کړې وي عطا الخراساني د ابوهریره رضی الله عنه څخه نقل کوي هغه وایي د الله جل جلاله په لاره کې د یوې ورځې رباط ما ته له دې غوره دی چې په ما په دغه دوه مسجدونو یعنې مسجد حرام او مسجد نبوي کې لیلة القدر راشي، چا چې د الله تعالی په لاره کې درې ورځې رباط وکړ نو دغه هم رباط دی، خو که چا څلوېښت ورځې رباط وکړ نو هغه یې د رباط موده پوره کړه. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته قدرمنو اورېدونکو زه همدا شېبه په کوټ سیمه کې شتون لرم درنو دوستانو د اسلامي خلافت د مجاهدینو د کړنو فعالیتونو په اړه او همداراز ځینې نورو مهمو پوښتنو په اړه زه نن په کوټ سیمه کې د کوټ د سیمې د جامع جومات د یو خطیب سره غږېږم ټول کارونه چې دی مونږ د دوی ګورو عملا خو الحمدلله د هغه اولې ورځې نه راواله تر دې ورځې پورې چې څومره خبرې دلته دي نو هغه د قرآن او حدیث موافقې دي او ټول په کې د دین خبرې دي د اسلام خبرې دي او د عدل او د انصاف خبرې دي او د الله او د الله د رسول د ویناو مطابق خبرې دي او هېڅ کوم داسې شرعا چې مونږ له کوم معلومات دي چې د قرآن او حدیث خلاف خبرې چې دي دا مونږ نه دي ليدلي او ټولې هغه خبرې د هغه خبرې دعوت کېږي د هغه خبرې ترغیب ورکول یې کېږي او هغه خبرو باندې امر کېږي چې هغه د قرآن او حدیث مطابق خبرې دي او د یو اسلامي نظام او د یو اسلامي دولت او د یو اسلامي خلافت اصول او د هغې صفاتي ځانګړتیايي په همغه خبرو باندې امر کېږي او د قرآن او حدیث کوم مخالفه خبره یا کړنه د مجاهدینو له خوا نه په یو دعوتي شکل کې او یا بالفرض که په زور دا موږ نه ده لیدلې الحمدلله الحمدلله نو مولوي صاحب محترم دلته د ماشومانو لپاره ښوونیز مرکزونه او همداراز د دعوت په برخه کې کار کېږي که نه تاسو ته معلومه ده چې خلک نو هغه شروع ده د اول وهنهوال نه تر دې اوس ساعته پورې او ټول ماشومان چې دی په جوماتونو کښې مکتبونو کښې خپلو درسونو ته ځي د هغوی دپاره چې دی استادان چې دی دا ګمارل شوي دي او تقریبا چې ډېر حلقات دي دلته ډېر ماشومان ځي غټ ځي واړه ځي خط پکې ورته ښيي همدارنګې چې دی حساب ولا ښيي او نور عصري علوم چې دی دا ورته ښيي ورسره څنګ کښې قرآن او حدیث ورته ښيي اخلاق ورته ښيي ټولې خبرې تر دې چې خطاطي هم پکې شته دی او دومره ماشومان الحمدلله په درس و تعلیم باندې مصروف دی چې څه هر خوانه چې دی دوی عصري سبکونه وایي لکه مکتب شکل باندې او بیا یو دوه ګنټې صرف موقع ورکوي چوټي تر د ماسپښین یوې بجې یوې نیمې پورې او بیا تر مازدیګره بیا مصروف وي، نو دومره حد کې چې دی د تعلیم په شوق او ذوق او مینه او محبت باندې روان دی چې ته به دې کلي ولس کې دې کوڅو کې سهار کې یا ماسپښین کې ماشوم ونه ګورې ټول په درسونو باندې بوخت دي او د مینې او محبت یو فضا یي د استادانو سره او چې یو ناڅاپه یو ماشوم نه په کې پوښتنه وکړي د هر بخش کښې ته نېوکې او هر کتاب کښې ته نېوکې بس د هغې جواب به تاله در کوي او د قرآن او حدیث مطابق چې دا ماشومان روزلې کېږي اخلاق یې وګورې او همدارنګه چې دی د هغوی شکل او صورت وګورې نو سړي ته مینه او محبت راشي چې یاره تعلیم او تربیه خو دغسې په کار ده او دا خلک چې بیا مونږ مخکیني حالات د دې سره مقایسه کړو نو سړي ته افسوس ورشي چې هلته به د شاګرد شکل او صورت څه رقم و او په څه طریقه به تربیه کېده او دا اوس څنګه تربیه کېږي، د هغوی د کلونو خواري او د دوی د دا یو کال نیم د دې خواري دا فرق سره لري الحمدلله او دا فضا روانه ده. ډېره مننه. د مجاهدینو وضعیت دلته د عامو خلکو سره څنګه دی؟ عام خلک ورسره خوشحاله دي؟ عام خلک د مجاهدینو سره چې دی الحمدلله خوشحاله دي او دومره مینه او محبت دی خپلو منځونو کښې او دا ټول عوام مونږ له خپله د دې خبرې پته لګېږي او ټول د نورو عوامو نه مورو مجالسو کښې دا خبرې د مجاهدينو په غياب کښې کېږي چې ياره پخوا هم دلته د روس مقابل کښې چې جهاد کېده او مجاهدينو او بيا وروسته د امارت په نامه چې کوم خلک وو يا دې افغانستان کښې چې کوم خلک د مجاهدينو په نامه تېر شوي دي نو دې ټولو نه دا خلک چې دی دا نمونه يي خلک دي او ټول متقيان خلک دي پرهېزګاره خلک دي د خلکو سره یې مینه ده، محبت دی، ظلم نه شته، زیاتیا نه شته، هېڅ قسمه خبره چې دې څوک په دوی باندې د ظلم او زیاتي او د بد اخلاقۍ دا نه شي ثابتولی، بلکې خلک دا کوشش کوي چې د مجاهدینو هغه اخلاق او د هغوی هغه روش او رویه چې دی دا خپله زده کړي او حیرانېږي ورته چې یاره داسې خلک خو مونږ کله لیدلي نه دي چې د دوی په دې مخونو کښې چې دی د ایمان او د تقوا هغه رڼا ښکاره کېږي او د خلکو سره یې اخلاق او په هغوی باندې سلام اچول او مینه او محبت او د هر چا په خپل انداز کښې چې دی قدر او احترام کول د سپين ږيري په خپل انداز کښې کوي د عالم په خپل کښې د کشرانو سره يې مينه او محبت او شفقت او بس خلک کوشش کوي او مينه او محبت يې دومره حد ته رسېدلی چې ياره د مجاهدينو مجالسو کښې به مونږ هر وخت ناست وې او دوی مونږ ته راتللې او مونږ سره کېناستېدلې خو مجاهدين دې لپاره چې ياره خلک په تکليف کښې نه شي نو ډېر دغه خلکو سره نه کوي چې ياره چا له تکليف ونه رسېږي په زور د چا نه چای نه غواړي ډوډۍ نه غواړي په زور د ټوپک په ذريعه باندې هېڅ قسمه ظلم او زياتی دا مجاهدين د چا سره نه کوي خلکو له زما پېغامداره چې دا ټول تبلیغات دي، افواهات دي، د ځانه خلک وایي، یو سپین ږیری د اسلامي خلافت په دې ټوله ساحه کې، خراسان کې چې کوم دي، هېڅوک نه شي ښودلی، نه شي ثابتولی چې دوی سپین ږیری وژلی، بلکې د سپین ږیرو قدر او احترام دی په کې، وژل خو یې لا اوچه غټه خبره ده. بلکې دلته چې کوم سپين ږيري خلق ښه چې دا وژل شوي دي يا مهمند کښې يا کوټ کښې نو خلق په خپله خبره باندې چې دی سوچ او فکر نه کوي هغه سپين ږيری په هغه شکل سپين ږيری نه دی چې دا عام سپين ږيری دی بلکې دا د اسلامي خلافت اسلامي دولت د مجاهدینو مقابل کښې ولاړ سپين ږيری دی دا هغه سپين ږيری دی چې دا خلق تحریک کوي کشران تحریک کوي په دې نامه باندې زه ستاسې ملک یم ستاسو سپين ږيری یم راځئ ودرېږئ د دې خلکو مقابله کوو دا خلک شړو او دا اسلامي نظام دلته نه پرېږدو نو دا هغه سپین ږیري دي او زما او ستاسو په دین کښې هم دا طریقه ده چې زنانه او سپین ږیري نه وژلې کېږي خو هغه بیا وژلې کېږي مونږ ته د قرآن او حدیث نه دا معلومه ده چې کله هغه د اسلام په خلاف را اوچت شي نو کوم سپین ږیري چې دا خلق ښيي نو هغه د دوی دروغ تبلیغات دي هغه هغه سپین ږیری دی چې هغه د دوی په مقابل کښې ولاړ دی هغه په خپل زامن په اربکیانو کښې اچولي په خپله یې پاڅون کړی دی او د دوی په خلاف یې چې دی وسله را اوچته کړې ده شپه ورځ یې په ځان یوه کړې ده تیارې کوي جنګونه کوي دا مونږ عملاً لیدلي دي نو که داسې سپین ږیری ونیولی شي نو دا به خامخا چې دی وژل یې کېږي به او دا عام سپین ږیری نه دی چې ګنې دا مقابله نه کوي او څوک یې رانیسي او په ظلم زیاتي باندې وژلي دا بلکل دروغ دي داسې سپین ږیری نه دی وژلی شوی مولوي صاحب محترم دلته په کوټ سیمه کې ځینې کورونه وسوځېدل د مجاهدینو له خوا نه دا کورونه د کومو خلکو او دوی ته د اسلامي خلافت له خوا نه کومې سپارښتنې شوې وې په دې اړه باندې که اورېدونکو ته معلومات ورکړئ دلته خو کور کښې همېشه د اسلامي خلافت طرف نه دا اعلانونه راځي مونږ یې مساجدو کښې هم کوو لیکلي اعلانونه راځي او د دې خبرې ډېر دعوت دی د ډېر مخکې نه چې کوم خلک پاڅون والا دي اربکیان دي یا حکومت کښې هر ارګان کښې چې هغوی ته دا اعلان دی چې تاسو راشئ او اسلامي خلافت ملګرتیا وکړئ دلته خپل ژوند وکړئ د اسلام سیوري لاندې خپله زندګي وکړئ او تاسو ته به د امن او د سلامتیا زندګي وي تاسو سره به هېڅ څوک هم څه نه وایي او راشئ اسلام ته غاړه کښېږدئ دا نو دې خلکو ته بار و بار چې دی اعلان شوی چې تاسو راشئ، بس هغه کوم مخکې کومې خبرې چې شوي دي، هغه تېرې شولې او آینده کې چې دی مخالفت مه کوئ، د اسلام په خلاف مه ودرېږئ او راشئ ملګري شئ، که د اسلام دفاع نه شئ کولی، صرف د اسلام د مقابلې نه کېنئ، تاسو ته به څوک نه وایي او د شریعت چې تاسو له کوم حقوق خپل ژوند به کوئ او شریعت چې تاسو له کوم حقوق در کوي، بس هغه حقوق به تاسې در کولی کېږي، ظلم او زیاتی به تاسو سره نه وي، خو له دې دومره خبرو سره سره. دې خلکو په دې خبرو باندې عمل و نه کړ، بلکې مجاهدینو ته دا اطلاع رالله چې دوی بیا لګیا دي او د پاڅون دپاره هڅې شروع کړې دي او کوشش کوي چې دلته راشي او بیا په مجاهدینو باندې چې دی تعرض ورباندې وکړي، حمله ورباندې وکړي او غونډې یې کولې او جرګې یې جوړولې او بیا چې دی څه بعضې مشرانو چې هغه ټول عمر یې دې خلکو کښې پړی اچولی دی او ګمراهۍ او ناروا ترې راکاږي همدغه شان مشران چې بیا ووژل شي بیا وایي دوی سپین ږیري وژني ولس یې در په در کړه او شخصي ګټې په کښې دا دا ولس چې دی دا دې تباهۍ او هلاکت ته واچوو، اچولی دې همداسې ورپسې دي، نو د دغسې خلکو کورونه چې دی، دا بیا تعزیراً د هغوی لپاره وسوځولی شو چې تاسو ولې چې دی د اسلام خلاف کوئ او کوم خلک چې په پاڅون کې نه دي، د هغوی کورونه چې دی سوځولی شوي نه دي، زموږ په علاقه کې ډېر کورونه دي، تش دي، خلک په کې نه شته دی، خو نه تنې چا د هغوی مال څوک بې اجازته وړي، نه یې څوک سېزي او نه ورته څوک وایي، بلکې حفاظت یې کوي، ساتنه یې کوي، وخت په وخت باندې څارنه یې کوي چې دا چېرته خراب نه شي. نو دا خبرې چې خلک کوي چې داسې په ظلم او زیاتي د عامو خلکو کورونه سیزي، نو دا بلکل دروغ وایي او زیاته وایي، داسې کار هېڅکله نه دی شوی. ډېره مننه بیا هم ستاسې دغه شانتې خلکو ته چې پاڅونونه کوي او د ملکانو په خبرو د دوی د مشرانو په خبرو باندې غولېږي چې هغوی بیا د امریکا او د ځینو نورو امریکایي پروژو څخه پراخه روپۍ اخلي او بیا د اسلامي خلافت په خلاف باندې همدغه ولسونه راهڅوي او راپاڅوي دې ولسونو ته مو څه پېغام دی څه ویل ورته لرئ زما خو دې ولسونو ته دا پېغام دی چې دا تاسو خو هغه ولس وئ چې تاسو همېشه چې دی د کفر او د بې دینۍ مقابله هم کړې او د اسلام لپاره چې دی تاسو په میلیونونو شهیدان ورکړي دي زمونږ په وطن کې په دې غونډ افغانستان کې یوه هدیره داسې نه شته چې هغه شهید نه لري او شهیدان په کښې ښخ نه دي دا شهیدان او دا مقابلې او دا هجرتونه دا مونږ څه لپاره کړي او تاسو څه لپاره کول خو همدې لپاره هم کول چې یاره اسلامي نظام را شي او کفر او بېدیني چې دی دا ختمه شي نو ولې تاسې اوس د کفر په څنګ کښې ودرېږئ او ولې د خلقو په د ګمراهانو د بې دينه خلقو د امريکا او د بل او بل د غلامانو په خولې باندې غولېږئ او د پاکو سپېڅلو مجاهدينو د اسلامي نظام په خلاف ودرېږئ مه ودرېږئ تر څو به تاسې د خلقو په خبرو باندې غولېږئ او دا ځان مه غلوئ او ځانونه بنا کړئ بصيرت والا کړئ د پوهې والا کړئ تاسې هوښيار خلق ياستئ ولې هم خلق تېر باسي تاسو په کلونو کلونو باندې تجربې در باندې د جهادونو او د انقلابونو تېرې شولې، تاسو خو باید د هر قوم نه او د هر ولس نه ډېر هوښیار واوسېږئ، ولې داسې خلک تېر باسي او دا هغه خلک دي چې ستاسې په سرنوشت باندې چې دی لوبې کوي او ستاسو په استعمال باندې د هغوی ګټې دي، شخصي مفادونه دي، کورونه جوړوي، موټرې اخلي، خپلو بچو لپاره چې دی ښه زنده ګۍ، سوچونه او فکرونه یې دي، په خارج کې د خپلې زنده ګۍ سوچ او فکر ورسره دی او دا ستاسو د وینو په بدل کې دوی داسې کوي او د اسلام په مقابل کې مو درې ایمان هم درنه اخلي، اسلام درنه اخلي دنیا به هم خرابوي او اخرت ته به هم خرابوي او دا پاڅونونه مه کوئ د دې ښه نتیجه نه ده او دا نتیجې تاسې ولیدلې چې کومو خلکو پاڅونونه کړي وو لکه د پچیر خلکو پاڅون وکړو نو څه انجام یې شو د کوټ ځینې خلکو چې پاڅون کړی و څه انجام یې شو نو بس مامن خلکو کړی و څه انجام یې شو هلته کښې چا پاڅون کړی دی نو د هغې ښه نتیجه یې نه ده لیدلې او که څوک د دوی پاڅونونو نه کېنه وي، نتیجه یې خرابه را وځي. پس موږ نه دې خپل ولس ته دا پېغام دی، دا مو ورباندې پېرزوینه ده، دا مو خیرخواهي ده چې مه کوئ، د اسلام خلاف مه کوئ، د دې خلکو تر څنګ مه ودرېږئ، نه دې نتیجه خرابه ده، کورونه به درنه پاتې وي او مالونه به درنه پاتې وي، در په دره ستئ، ذلیله به استئ او دنیا به مو هم خرابه وي، اخرت به مو هم خرابه وي. راشئ، د اسلامي نظام تایید وکړئ، ملاتړ وکړئ، د الله د دین مرسته وکړئ، کم از کم که دا نه شئ کولای، نو مقابله خو مه کوئ، دا پېغام دی دې خلکو ته. د مخکې نه چې دلته عملیات راغلي وو، دا قوې او قوتونه دلته راغلل، نو داسې بس ړانده ګوزارونه وو، بس دا لویې لویې ګولۍ او دا به یې دې ولس ته را اېشتلې او بمباریانې وې او بس دا د توپ ډي سي ډزې او دا وانونه او بس دا نه ګوري چې یاره بس دلته به عوام ولګېږي، ماشوم به ولګېږي، زنانه به ولګېږي، بس خالې ډزې دي او بس راکۍ او بس دا په کې نه معلومه چې دا تور دی او دا سپین دی او دا عام دی او دا څوک دی، بس دا زموږ دښمن دی که دا مخالف دی، بس خالې ډزې کوي، بس د جازونو والا هم همداسې طریقه یې او د لاندې پیدل قواوې همدا طریقې او د ټانګې هم همدا طریقې او خلک چې دا زنانه وګوري او دا ماشومان وګوري او څوک په یو طرف باندې ځي او څوک په بل طرف باندې ځي او بس په ډاګونو کښې شپي او بس په یخنۍ کښې او په ګرمۍ کښې او بس داسې یو ظلم او زیاتی چې سړي ته هغه وخت کښې بیا پته لګېږي چې دا خلک څومره ظلم کوي څومره زیاتی کوي او په رادوګانو باندې وایي چې ولس له زیان نه دی رسېدلی او دا نه دي شوي او هغه نه دي شوي او د ولس مونږ خیال ساتو او پام یې کوو ټول دروغ یې چې کله عملي سړی دا خبرې وګوري او بیا مونږ دلته عملاً ولیدله چې د خلکو د بې خلکو کورونه چې دې دا په کروس مزایلو باندې وویشتلی شو بلکل د کورونو پته یې نه لګېږي غریب خلک وو او ډېر په خوارۍ او تکلیفونو باندې خپل کلي چې دی دی جوړ کړي او دوی وله په مزایلو باندې ویشتل او رال او وړو او سپین ږیرو ماشومان او زنانه وله ژړل چې دا زمونږ کور څه شو پته یې نه لګېدله همدا چې د هغې هېڅ خبره نه وه همداسې د عامو خلکو کور او دوی ویشتل او دوی چې دی وله ختم کړل چې په کوم خاطر باندې دا کورونه سوځول او بس اردو والا پرې ډزې وکړې، مور ورته ولاړه وه، هغه زوی والا شهید کړ، وایي وژنه او د هغې پلار سره دا بله ورځ یې ناست وم، تقریبا اوسه پورې هغه زوی پسې ژاړي، وایي په دې نه ژاړم چې دا ووژل شو، دا ظلم او زیاتی ما سره وشو، ولې دوی داسې ظلم ما سره وکړ، ماشوم یې راله ووژل، داسې زنانه چې د باون ګولۍ باندې لګېدلي زخمیانې شوي دي، ډېر واقعات دي، نو تا ته وایم حیوانات تر دې چې مېږې او رکي او غویان او خره او دا وژل شوي دي، دوی په دغه کورونه یې سېځلي دي، د بې ګناه خلکو کورونه یې سېځلي دي، تر دې چې زه ما سره اوسه پورې چې دی مونږ ګورو ډېرو خلکو دا ليدلي دي يو کور يې سېزلی دی زمونږ په کلي کښې او اته نهه کوټې عامه مسلمانانو ته چې دی دا يې سېزلي دي اوس هم شته دی او په هغې کښې چې دی يوویشت قرآن کريمونه دا يې سېزلي دي او د هغې هغه نمونه مونږ خلکو له ښودلی شو چې قرآن کريمونه چې دی دا په کښې را غونډ شوي دي او ایله شوي دي او هغه څه پاڼې چې دی دا په کښې پاتې دي او دا د ملي اردو او د کمانډو او د سپېشل فورس او او د اربکیانو په شریکې باندې چې ټول ولاړ او دا کور یې سېزه او دا قرآن کريمونه هم په کښې وسېزل او داسې ځای کې سوځل شوي دي او کور والا ما ته وښودل چې دروازې سره نږدې چې اختر او المارۍ ده په دې کښې دا قرآن کريمونه ايښي وو او سره د دې نه دوی والا اور اچولی نو دغسې حالات چې کله د دوی د عملیات دلته شروع وي نو بس دغسې بس خلک بیا داسې حس کوي چې بس یو ظالم او جابر خلک راغلل او بس مونږ سره به بیا ظلم او زیاتې شروع کېږي بس دا یې حال دغه د کفر ملاتړې رسنۍ د د دوی دا وحشت بیا پټۍ او برخلاف د اسلامي خلافت مجاهدین بدناموي. مولوي صاحب محترم چې تاسې ستا یې خبرې وکړلې دا مرکه مو ورسره لرله په دې هیله یو چې د خلکو د دروغو په خبرو باندې تاسې باور ونه کړئ. مولوي صاحب محترم چې په همدې سیمه کې دی د لومړیو وختونو نه چې اسلامي خلافت راغلی دی دا په همدې سیمه کې اوسېږي ټول حالات همدې ته معلوم دي حقیقتونه یې تاسې ته وویل. مولوي صاحب محترم ستاسې نه ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت را کړ. ژوندي اوسئ. همدا یوه خبره کوي چې به خپل بچي واکسین کوي غواړو په همدې موضوع باندې بحث وکړو چې په واکسینو کښې د غرب کوم سیاسي ګټې دي او دوی مسلمانان د غمه مړه دي که څنګه دوی داسې د ډېر مصارف کوي په دې واکسینو باندې د بحث لپاره مو دیني عالم او سیاسي شنونکی شیخ صاحب عمر او محترم نظام صاحب دوی راباندې دواړو ښاغلو ته هرکلی وایي لومړی شیخ صاحب که تاسو په دې باندې رڼا واچوي چې کافر د مسلمانانو دوستان کېدای شي که څنګه دوی هغه دومره ډېر مصارف چې کېږي په واکسین باندې تاسو ته په خپله معلومات دي په دې اړه چې دوی ډېر زیات مصارف کېږي په مختلفو ساحو کښې دوی خلک نیسي په دې باندې ډېر زیات مصارف کېږي او واکسین به هم قیمتي دوی مسلمانان دوستان کېدای شي کافر که څنګه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد بهر صاحب مننه د خلافت غږ رادیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو د واکسین موضوع ډېره ضروري ده چې په دې باندې بحث وشي ځکه چې په دې وخت کښې د الله د دین د دښمنانو د خوا نه دې ته ډېر زیات توجه شوې ده او دې کښې دوی ډېرې سیاسي او دا رنګه د شریعت د ماتولو دپاره موخې او اهداف لري نو په شرعي لحاظ باندې که را شو اول دې خبرې ته را ځو ستا د پوښتنې اصلي جواب ته چې کافر هېڅکله د مسلمانانو دوستان نه شي کېدلی او چې بلکل راضي کېږي نه هغوی الله رب العالمین مونږ ته واضح ویلې ده ولن ترضا عنک اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم یهود او نصارا ستا نه بلکل خوشحالېږي نه راضي کېږي نه نو بیا داسې بیا دوستانه خو په ځای پرېږده او بیا داسې د مسلمانانو په غم او په درد باندې درمن کېدل چې دوی د مسلمانانو دپاره دومره مصارف کوي او د دې دپاره دغسې مواد جوړوي او بیا دا هرې ساحې ته رسوي او د هغې رسوونکو ته مصارف ورکوي تنخواګانې ورته ورکوي او په دې باندې منظم پروګرامونه کوي نو دا د دوی د همدردۍ وجه نه ده خو د دې تر شا سیاسي او دارنګه نور د اسلام د ماتولو د اسلام د نقض دپاره او د مسلمانانو د ماتولو او د مسلمانانو د مغلوب کولو دپاره اهداف لري نو اصل کښې د هغه اهدافو دپاره دوی لګې دي شیخ صاحب په دې اړه هم تاسو ته را ځو چې جسمي لحاظ باندې تاسو په دې باندې تحقیق کړی چې ماشومانو راتلونکي نسل صحت ته دا واکسین څومره زیانمن دی په دې اړه به هم تاسو نه معلومات اورو خو اعظام صاحب راته دا ووایي چې د غرب د دې تر شا د واکسینو د دغې پروسې تر شا کوم اهداف دي چې دوی هغه یې پرې ټاکي. بسم الله الرحمن الرحیم زه هم شیخ صاحب ته تاسو ته قدرمنو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وړاندې کوم شیخ صاحب ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله چې کافر چې دي د مسلمانانو له غمه مړه نه دي اوس همدغه واکسین دغه چې دی مصرف چې دی د د ملل متحد د ډبلیو ایچ او کوم پروګرام چې دی د هغې له خوا نه ورکول کېږي زه دلته د دې عامو مسلمانانو نه یو څو پوښتنې درنه کوم هغوی دې پرې فکر وکړي اوله دا چې ولې د مسلمانانو بچیانو کې احتمالي مرض دغه یهود او نصارا دومره اندېښمن کړي یو احتمالي مرض دی چې دغه یقیني هم نه دی دا چې کور په کور مور باندې واکسین ګرځوي او هر چېرته ورپسې ورسوي که واقعا دوی د مسلمانانو د بچیانو غم خوري نو دوی چې دا اوس د مسلمانانو د بچیانو د غم خوړلو لپاره چې دوی کور په کور واکسین ګرځوي دومره مصرف پرې کوي دا په برما کې دا په په سوریه کې دا په په ټنونو ټنونه بمونه پرې ولې را غورځوي دا د مسلمانانو قتل عام ولې او دا دومره جنایت د دغه د دغه مسلمانانو نه پټ دی دا دوی نه ګوري مرض غمې کوي مرض غمې کوي جوړ خلک جوړوي بله مسله دا ده چې دا د زمونږ په ملکونو کښې نور د دې نه علاوه نور دا یقیني ناروغۍ دي منځنۍ اسیا کښې دا د وینې فشار او کینسر او شکر شکر د څه شی د څه شی د هغې ولې د هغې ته ولې وړیا تداوي د هغې نه کوي نو بله مسله دا چې دا د امریکې یا د نورو غربي هېوادونو کښې دا مرض نه شته که څنګه چې دلته دا واکسین نه کېږي نو په دې باندې دا خلک یو هغه انسانان دي چې د دې تر شا تاسو د اهدافو خبره کوله په هغې باندې بشیر صاحب رڼا واچوي زه څومره فکر کوم دوی په رسنیو کښې دې موضوع ته دومره هوا ورکول د دغه نه دې دا ولسونه لږ دې خیر د ځان سره ګړوان کښې فکر وکړي شپه او ورځ همدې ته کمپاین روان دی او دومره په لوړ پوړي دا چارپایان چې دي دوی هم دې ته کمپاین کوي دومره فوکس پکې ده تمرکز پکې دوی د ولسونو سره همدا شک نه پیدا کېږي چې دې کښې د دوی څه مهرصب دی ګوره بهر صاحب د د اسلامي ټولنې د ځوان نسل د راتلونکي نسل د بېلارې کولو لپاره غرب ډېر پراخه پروګرامونه لري خو دغه پروګرامونه پلانګذاري چې ده دا یوه ځانګړې طرحه ده هغه چې د دوی ونه پېژني دوی هغه نفوس ورسره نه وي نو هغوی هغه شان دغه نه شي برابرولی یو یو لامل خو یې ما ته یو هدف خو یې دا دی چې دوی کوشش کوي چې پولیس ورسره وي په پاکستان کښې پولیس یې په زور کوي دلته په افغانستان کښې هماغه شان در واخله دا دلته چې کوم کور واکسین نه کوي بیا هغه کوم څو چې واکسیناتوران دي هغوی خپلو مشرانو ته خبر کړه هلته خبره ته امنیت او امنیتي ځواکونو به خبره شي چې دغه پلانۍ کورنۍ واکسین همداسې ده په پاکستان کښې بیا یو هلک او جینۍ سره ګرځي د د د رابطې او د اړیکو او د مختلط د نظام یو هڅه ده همداراز ښځې په لوړ تعداد کښې نجونې ښځې را وځي فلانۍ کورنۍ کښې څومره کسان دي هم هغې ته به هغو شان پروګرامونه طرحه کول نو دا مختلف اهداف دي د دې تر شا باندې چې دي باندې پراخه وخت ضرورت دی مننه نظام صاحب شیخ صاحب تاسو به دا تحقیق کړی چې دغه واکسین څومره جسماني ضررونه لري او څومره معنوي ضررونه لري که په دې اړه تاسو اورېدونکو ته معلومات ورکړئ مخکې د نظام صاحب خبرې په تایید باندې په خپله منطقه کښې د چا د خوا نه چې په ولایت کې ولایت مقام کې ستاسې په حساب باندې یوه امنیتي او استخباراتي غونډه جوړه شوې وه چې دوی د واکسین هم منعس کړي نو دا د غرب د اهدافو د لاسته راوړنې د یوې وسیلې په حیث باندې یو جوړ شوی پلان دی او په دې کې دا شرعا عقلا او طبابتا هېڅ روا شی نه دی د واکسین او شرعي حیثیت هم د واکسین د تعریف نه معلومېږي او د دې ضررونو ته بیا ښه رڼا پرې اچول کېږي چې کله د واکسین هغه پېژندنه وشي د واکسینو استعمالوونکي چې په خپله د واکسینو تعریف کوي نو په دې معنا په دې الفاظو باندې کوي چې واکسین هغه نیم ژوند میکروب دی د اړونده مرض چې بدن ته داخل شي د بدن دفاعي سیستم د هغې په مقابل کې مقاومت وکړي او د دغه مقاومت په نتیجه کې دا د ژوندي میکروب په مقابل کې د مقاومت توانایي پیدا کړي نو کله چې دا مړ میکروب لاړ شي نیمه ژوندی بدن ته نو بیا چې کله ژوندی ورشي نو هغه مقاومت قوي شوی نو هغه بیا پرې حمله وکړي او د هغې دفاع کولی شي نو که دې ته وګورو نو یو احتمالي مرض دپاره شاه صاحب وبخښئ ستاسو مخکې چې دې خبره وکړله چې ستاسې په اړه یو اضطراري او استخباراتي غونډه برابره شوه یو هدف یې به یې شاید دا وي د دې خبرو نه ما دا فهم وکړو چې دوی په سیمه کښې هغه هغه فکري خلک هم معلوموي ما دا موضوع بیانوله چې دغه خو یو احتمالي ده فلج دپاره استعمالېږي یا د شېرې دپاره یا د تیتانوس دپاره یا د بل مرض دپاره دغه مرضونو داخلېدل بدن ته یا د دې د ژوندي میکروب داخلېدل بدن ته احتمالي خبره ده او دا واکسین چې دي دا د هغې نیمه ژوندی میکروب دی دی په خپله خپل تعریف معلومېږي دا نیمه ژوندی نیمه ژوندی میکروب دی نو دا یقیني میکروب دی هغه احتمالي میکروب دپاره د یقیني میکروب استعمالول دا نه شرعا جایز دي نه عقلا او نه طبا او د ماشوم د صحت دپاره دا ډېر نقصانات لري یو نقصان د دې دا دی چې دا په بدن کښې حرارت پیدا کوي او ماشوم زر بلوغ ته رسېږي په دې کښې داسې زهريله مواد استعمال شوي دي چې هغه د ماشوم هغه غیرت وژني چې وروسته ماشوم بې غیرته کوي او هغه د غیرت مادې ختموي هغه چې کله وخت نه مخکې بلوغ ته رسېږي هغه په خواهشاتو او فسادونو کښې ښکېل کېږي خپله ورنه غیرت همدغه هدف دی او دې وجې نه دغه د واکسینو نسل چې دا بېغیرته دی دوی په دیموکراسۍ کښې دیموکراسي ور وړاندې کېږي او دغه چقړې دیموکراسۍ کښې دی لړل کېږي او دې سره دا احساس نه چې حیا ورسره نه غیرت ورسره نه احساس ورسره نه چې زما عزت دې خوندي شي زما حیا دې خوندي شي بلکې هر شي ته غېږه ورکوي او ورته تیار نو غیرت ختموي دا رنګه کومه چې شهواني غریزه ده دا بیا داروي او رایې ښيي او دې د ځیرکه کوي نو په دې کښې ډېر نقصانات د صحت دپاره دي دا دایمي نقصانات هم لري دغه دایمي نقصانات دي او د دې موقتي نقصانات چې دي هغه دا دی چې تاسې به درک کړي وي چې کله یو ماشوم ته دا واکسین وشي نو په دغه وخت کښې هم دا ماشوم ته درد رسېږي همداسې دا زه به صاحب دې وخت کښې تاسو ته مثال در کړم زما کشره زوی هغه ته هم واکسین نه کول که نه نو تصادفا موږ یو موضوع لپاره کلینیک ته لاړو هلته پوښتنه کړې چې ماشوم تاسو واکسین کړي که نه کورنۍ خلکو ته چې نه دي کړي نو دغه ماشوم ته دوه واکسین په یو ځل کړي وو. دا هلک مخکې نه ډېر ښه صحتمند، ډېر قوي او ډېر خاموش او ارام هلک وو. کله چې یې دا واکسین وکړ، بس هماغه ژوندون کښې همداسې عادت شو. رنګ یې هم ډېر خراب شو، تک تور واوښت او بیا به همېشه هم چټي په چټي ژړل. او بلکل دغه د یوه جړا ماشوم کښې پیدا کوي، هغه کوم اندام کښې چې دا تطبیق شي، هغه د څو ورځو دپاره سور وي او ماشوم باندې څو ورځو دپاره او اکثره یې شل کړي او ګډ کړي هم دي. پوه خلک په کې نه وي که نه ستنې چېرته په عمر کې نه وي والې هغه هم ورته راوړي هغه په کې ستنې وهي او څه شی کوي څه شی کوي نو بس خامخا به داسې هو ضرور به ضرور دغه مشکل پیدا کېږي نو د دې په خپله موقتي ضررونه ډېر زیات دي چې هغه ماشوم بیا مسلسله ژړا او د هغې دوامداره تبه پیدا کوي ځینې ماشومان شپږ ورځو پورې بیا په تبه باندې اخته وي خو هغه هم تبه ده چې هغه کومه د شېري تبه ده هغه هم تبه ده دا هم تبه ده خو هغه غیر اختیاري ده ورته لګېږي او دا پرې تا ولګوله هغه احتمالي ده یا به ولګېږي یا نه او دا دا یقیني ده او اجباري دې کړه یقیني ده نو دغه د ماشوم د صحت دپاره هم نقصان لري او دویم په دې کښې چې کوم د کفارو سیاسي او نورې ګټې دي هغه دا دي چې یو خو دا دیموکراسۍ په نامستقیم ډول باندې دیموکراسۍ د عملي کولو لپاره یوه لاره ده هغه په دې معنا باندې چې لکه مخکې یې ځان صاحب دې ته اشاره وکړله په ځینې ښارونو کښې چې واکسین تطبیقېږي د هلکانو د جنکو په شریک کمپاین باندې تطبیقېږي او اوس په دې اطرافو کښې کله نا کله ایمرجنسي یو کمپاین دی اعلانوي او بیا په هغې کښې دغه واکسین د ښځو په واسطه باندې تطبیقوي په هغې کښې خامخا ورسره سړي شریکان وي او په کلینیک کښې چې کوم دی دوه کسان د واکسیناتورانو د واکسینو د مسؤلینو په حیث نیسي هغې کښې خو خامخا یو د سي ایچ ایس په نامه باندې یو سړی یوه ښځه وي هغې کښې ضروري نو بیا کله کله کوم ګروپونه چې سیار وي د واکسینو د تطبیق دپاره نو هغه ټیمونه کښې هم هلکان او جینکۍ سره ګډوي په دې کښې هدف صرف او صرف دا وي چې دا مختلط نظام څنګه را منځ ته شي او څنګه دا خلک سره عادت شي او دا حیا څنګه ختمه شي او دا کشرانو ته دغه واکسین تطبیقوي په واکسینو کښې داسې مواد شته دی چې هغه ماشومان چې کله غټېږي بیا بې غیرته وي او د مشرانو د بې غیرته کولو لپاره دغه طریقه کوي چې ښځې او سړي سره غبرګ ګرځوي بیا کله چې دوی د دغه واکسینو د تطبیق په پروسه کې یو پلان دا لري چې په کلو کې بیا شوراګانې دې ته جوړوي نو هغه صحي شوراګانې یا د صحي کارکوونکو په نامه باندې نو هغه شوراګانې چې دی کله جوړې کړي په هغه شوراګانو کې بیا ښځې شاملوي یوه شورا د سړو یوه د ښځو او هغې ته بیا ارزښتونه ورکوي معمولي معمولي شیانو باندې هغې تېرباسي او داسې یو مختلط او ګډ ماحول منځ ته راوړي نو دا یې یوه برخه ده د دې د اهدافو او بله برخه یې سیاسي استخباراتي برخه ده چې هغې ته مې ځان صاحب په واضحه ټکو کښې اشاره وکړله چې دوی غواړي چې د مسلمانانو کورونو احصایه واخلي او هغه ورسوي هغه فکري مسلمانان پیدا کړي لکه دی د د دې سره یو معلوماتي فارم لري چې هغه فارم کښې د پېنځو کالو نه کم ماشومان او د پېنځو کالو نه زیات ماشومان او بیا کوم کورونه واکسین تطبیقوي او کوم کورونه یې نه تطبیقوي، په کوم کور کې ماشومان شته دی، په کوم کې نه شته، کوم کور کې کډه شته، کوم خالي کور دی، نو په دې طریقه باندې دغه ټولې او ټولې ساحې هغه د افرادو په حساب باندې یو قسم سرشمارنه کوي دی د مسلمانانو تعداد معلوموي او بیا د هغې دپاره دوی تعلیمي او نورو برخو کې د هغې د ارتداد او د ګمراه کولو دپاره پلانونه په کار باندې اچوي نو کومې چې ده څه علاقې وي چې په هغې کښې هغې ته عام جاسوسان د دی نه شي رسېدلی نو بیا هغه علاقو ته دی د دغه ډبې سره خپل لنډغر لېږي او د هغې په واسطه باندې هغه ساحو جي پي جي پي ایس کوي او هلته جاسوسي کوي د مجاهدینو د مشرانو او د کشرانو د هغې مقرات معلوموي معسکرات معلوموي ځایونه معلوموي او د هغې د لارې نه د مسلمانانو ته د ضربې رسولو کوشش کوي نو دا یو ناوړه شی دی په خپل ذات کښې دغه ماده ناولې ماده ده ګنده ده حرامه ده مرداره ده او د تطبیق کېدو په لاره کښې دا ډېر زیات مشکلات لري د تطبیق په لاره کښې د تطبیق په پروسه کښې ډېر زیات مشکلات لري چې اسلامي امت ته د دغه مشکلاتو د رسولو په خاطر باندې دغه پروسه جوړه شوې ده او په مخ وړل کېږي تاسو ته ښه معلومه ده چې په دغه سیاتامو کښې او دغه کلینیکونو کښې د خوار او غریب مریضان مري ډاکټر ورته راځي نه چې واسطه ونه لري او مریض ته تداوي کېږي نه چې هغسې مریض چې مرګاني مریض وي عاجل مریض وي ډاکټران ورته راځي نه او د هغې سړي علاج کېږي نه تر څو چې ته واسطه ورته پیدا نه کړې او څوک ونه پېژنې او یا پیسې تېرې نه کړې خپل اولاد ته دا واکسین نه کوي، دوی به د هغوی په مقابل کښې ډېر سخت قوي عکس العمل ښيي او حتی لکه شیخ صاحب چې خبرې وکړې تر ولایته پورې دا خبره رسېږي. د دې علت څه دی؟ بهار صاحب دا موضوع دومره دومره شاربلې ده که نه چې زمونږ هغه تش په نامه هغه نامنهاده علما هغه هم په دې قانع کړي چې دغه یو شرعي او یو صحي برنامه ده د دې هېڅ ممانعت نه دی په کار ځکه دوی په دې پوهېږي چې دوی ته یوازې همدغه لار پاتې ده د خپلو هغه استخباراتي او سیاسي لاسته راوړنو لپاره همدغه لار پاتې ده نو دا فوکس او ډېر جدیت په همدې خاطر کوي چې خلکو ته یې دا نو بیخي بیخي په مغزو کښې ور پېچکاري کړې ده چې یاره که واکسین ونه شي نو دا دا دا کس فلج و دا مړ شو دا دغه شو هغه شو تاسو ګوره فکر وکړئ چې یو چېرته یوه پېښه پیدا شي چې فلاني ځای کښې یو کس فلج والی دی هلته بیا یو لکه یو د خطر زنګ ووهل شي په ټولو رسنیو کښې د خطر زنګ وهل کېږي هغه یو ماشوم هلته پېښی ځان صاحب وجود هم نه لري هغه جعلي دوی را پیدا کوي په میډیا کښې صرف دوی هسې یو جعلي اعلان کوي چې په فلاني ځای کښې یو کس پالل شوی دی کله چې دوی غواړي چې یو نوی کمپاین وچلوي یو نوي معلومات لاسته راوړي او په عاجله توګه باندې خپل جاسوسان نوي نوي په عجله باندې په ټول هېواد کښې وګرځي. یعنې هلته استخباراتو ته ضرورت وي معلوماتو ته بس هلته پېښه پیدا کړي. هلته پېښه جاسوس ورولي. جعلي پیدا کړي. نو جعلي پېښې چې پیدا کړي نو بیا په ټول هېواد کښې یو دم بېړنی حالت اعلان کړي او ووايي چې درې ورځې کمپاین به وي په دې وجه چې فلاني ځای کښې پېښه تثبیت شوې ده. نو بیا د هغه یو استخباراتي ضرورت په اساس باندې درې ورځو کښې خپل جاسوسان وګرځوي او هغه معلومات راټول کړي نو حقیقت دغه دی. که نه وي پېنځه شپږ کاله یې په دې هجرتونو کښې او په دې غرونو کښې تېر شوي دي. هغو ته مې وویل ستاسو کوم ماشوم فلج شوی دی؟ وایي نه الحمدالله ښه تندرسته دی ښه هېڅ مرستیاګار یې پرې سر راځي نه. دوی په دې پېنځه شپږ کالو کښې یو واکسین نه دی کړی نه یې تطبیق کړی دی. مونږ الحمدالله دا درې کاله کېږي چې زمونږ ماشومانو واکسین نه دی کړی. دا په کونړ، جلال اباد، نورستان او لغمان کې جنوبي ولایتونه ښيي چې هلته یوه پېښه تثبیت شوې ده، جنوبي کې بیا مشرقي ښيي چې په مشرقي کې یوه چې زر زر لاسرسی ونه شي او په رادیو باندې بیا یوه نقطه اعلانوي، نو څوک په دې پسې ګرځي چې یاره دا پېښه واقعا شوې ده او که نه ده شوې؟ ما تر اوسه پورې د پالج تصویر لیدلی دی چې دوی په هغه پوسټر باندې چاپ کړی یو امسیې په لاس کښې، خو پالج ماشوم مې نه دی لیدلی، نه مې د پالج پالج والی غټ سړی لیدلی دی. ما ګوډ او شل لیدلي دي خو د دوی ستنو ګوډ کړي دي داسې مې لیدلي دي چې د دوی ستنو او د دوی انجکشنو په تطبیق کښې هغه ګوډ شوي دي او شل شوي دي خو د پالج ګوډ او شل ما تر اوسه پورې نه دی لیدلی او اعلانونه کېږي چې هلته پېښه تثبیت شول او هلته تثبیت شول او په پلاني هېواد کښې تثبیت شول او اوس به بېړنی حالت دی او اضطراري ایمرجنسي ده او بس عاجل تاسې تطبیق د واکسینو وکړئ او هله ښځې موځئ او سړي موځئ او ډبې په شا کوي او ګاډو کښې هم ځئ او پیادل هم ګرځئ او په شړو کورونو کښې مو ځئ ننوځئ نو دا حقیقت دا دی چې دا هېڅ وجود نه لري دغه مرض اول وجود نه لري او بیا که دغه مرض وي نو د مرض دغه دغه مریضتیا نه غټ غټ دا ایډز مریضتیا ته وګوره ایډز څومره خطرناکه مریضتیا ده په افغانستان کښې دوه زره ته د ایډز پېښې ورسېدلې علت یې معلوم دی چې زنا ده او چکلي دي او دوی د دغه زنا مرکزونه په کابل، په جلال اباد، په اسلام اباد، په پېښور او په ټولو ځایونو کښې په ازادانه توګه د زنا مرکزونه جوړ کړي دي او جوړوي او هغې ته رشد ورکوي، پراخه کوي وخت په وخت او په دې کوشش کښې دي چې څنګه دا دموکراسي ورځ په ورځ ډېره چقړه کړي چې سړی پکې د نامه پورې ډوب شي، په دې کوشش کښې دي او همدغه دموکراسي د اېډز مريضتيا سبب دی. نو دې ته دغه هوا ورکول کېږي که چېرته د په بله مسله کې یعنې په یوه بله طبي موضوع کې دوی کومه لاسته راوړنه لرله بیا به هغې ته هم داسې هوا ورکوي خو فعلا دوی په دې کې بریالي شوي دي چې د فالج د موضوع نه ډېره استفاده وکړي په خپلو سیاسي لاسته راوړنو کې نو د دې وجې نه فالج ته یې ډېره هوا ورکړې ده که نه یې وروسته کېدای شي ملاریا ته دغسې توجه وکړي د دې خلافت په ځیرکتیا باندې دوی فکر وکړي چې اوس دا موضوع بدلوو خلک متوجه شو اسلامي خلافت دعوت و، که خلک یې متوجه کړو، زمونږ دا هڅې او دا اهداف اوس نیمګړي پاتې کېږي. کېدای شي ملاریا ته توجه وکړي، بل مرض ته یې وکړي، لېکن هر مرض ته چې دی توجه کوي، نو دا د مسلمانانو د خیرخواهۍ په نیت باندې نه کوي، بل او نه د د رښتنې بشردوستي ده، بلکې دا د خپلو سیاسي ګټو دپاره منډه ده او د خپلو ګټو دپاره د خپلو سیاسي اهدافو د حاصلولو دپاره پرمختګ دی. نعیم صاحب په وروستیو کښې تاسې د مؤمنو اولسونو ته کوم پیغام لرئ نو بحث په همدې ستاسې پیغام باندې را ګډ زه دې ته حیران یم چې زمونږ دا اولسونه ولې دومره دومره په اصطلاح غبي شي او دومره اوده شي چې څوک یې کوم خوا یې چا مخکې کړې هماغه شان ورپسې ځي هغه فکري ځوانان چې د دې ان شاءالله زموږ د دې خپرونې نه به یې ډېر ډېر فهم اخیستی هغه ځوانان دې دغه یو ځوان په یو یو کلی کنټرولولی شي دا دغه دغه فساد په کښې بندولی شي د هرې لارې نه یې کولی شي په خپله ځان سره دې ورته فکر وکړي دغه ډبو وبو والا نه دي دغه دې وزغلی دا دا د یو د کورنۍ ما مخکې په تېر بحث کښې ویل چې دغه مشران چې دي هم دوی په پیسو اخېستې دي تر هغې مو په حقیقي حاکم الله رب العالمین سپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته